مکی صورت دے په ترتیب د تلاوت کې دو سلوختم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې دوش پیتم نمبر صورت دی د سوره حام میم السجده نه پس نازل شوه دی مضمون د سوره الشورا حقیقت بیانول د دعوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او حقیقت او مقصود د دین اسلام او مقصد د بعثت د انبیاو چې الله پیغمبران د څه د پاره را لېږلي دي بنیادی خبرې څه دي دا غي بیان سوره الشورا کوي او د توحید او آخرت سبق کوم دا ټول صورت او د دې موضوع دا او د دې عنوان دی فرمای الله بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الله عالم دې په مراد د دې حروفو کذالک یوحی الیک ام دقرن الله وحی کړی د تا ته و الى الذين واغ کسانو ته من قبل ک چستانه مخک تیر شوی دی وحی کړی د چا الله العزیز الحکیم الله وحی کړی د چا غ عزیز یعنی زبردست دی او حکمت والده یعنی ستانه مخکم خلکو ته چې وحی کېدل غم الله کړی و او تا ته نوې خبره نه دراغلی مقه وحی تا تراغلی ده له د دې الله د پاره ما هغه سلی په سماوات چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی او هو العلی العظیم او دا الله اوچت دې په خپل ذات کې او عظیم دې په خپل صفاتو کې تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن دا دیو چې شرک کوي د الله د پاره او د الله د پاره بچي ثابتې د دې ټولو خبرونه خو الله اوچت دې نو دا دیو چې دا خبره کوي نو قریب ده چې اوچوي د اسمانونه من فوقهن د پاسه د دیونه والملائکه او فرشتي یسبحون بحمد ربهم هغه خو تسبیح بیانې سره د حمد د رب د دیو ويستغفرون او بخنه غواړي لمن د پاره د هغه چا په الارض چې په ځمکه کې دي یعنی مؤمنین موحدین الا خبردار ان الله هو الغفور الرحیم یقینا الله بخون کې او مهربان دی والذین اتخذوا من دونه اولیاء او هغه خلق چې د الله نه سوای نور دوستان نیولې دي الله حفیظ علیهم الله حفاظت کوونکې دی دا غوي یعنی دا غوي د اعمال او حساب ساتونکې دی وما انت عليهم بوکیل لو نیت په دیو باندې ذمہ دار او حوالدار وکذالک اوحینا او دقرنګ موږ وحی کړی د تا ته څنګه چې مخکینو پیغمبرانو ته کړی و قرانا عربیا دا قران چې په عربي ژبه کې دی دې د پاره چې ته ویری ام القرى هغه اصل د کلی یعنی مکه او د دې اهل ومن حولها او هغه څوک چې دینه غیر چا پیر دي وتنذر یوم الجمع لا ریب فيه او ته ویری خلق د ورځې د جمع کېدو نه ان ورځ د قیامت نه چې داغه پراتلو کې څه شک نشته دی فریق فی الجنه وفریق فی السعیر یوه ډله به په جنت کې په دغه ورځ او بل ډله به د جهنم په اور کې ولو شاء الله لجعلهم امه واحده او کچرته د الله خوخوي نو دا ټول به جبرن یو امت ګرځولیو خو الله داسې نه کوي بلکې الله خو امتحان اخلي او امتحان چې څوک ور کوي نو په امتحان کې پچا باندې یو سوال د جواب لپاره جبر نشي کېده کني بیا امتحان امتحان نه پاتې کیږي ولكن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله داخله یغ سوک چې خوخه چې په خپل رحمت کې والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او ظالمان چې دي نشته دا غوي د پاره سوک حمایتي او نه مددگار ام اتخذوا بلکې دیو نیولې دي من دونه اولیاء دا الله نه سوا نور حمایتيان او دوستان فالله هو الولي نو الله پاک هم دې ولي دې او حمایتي دې وهو يحيي الموتى او دغه الله ژوند کوي مړي او دغه الله په هر څه باندې قدرت واله دی و مختلفتم فيه وغس چې اختلاف کړی تاسو پای کې من شی اند سشي د دین د معاملاتو د امورونه فحکمه نو داغه فیصله ال الله حواله د الله ته ان الله به فیصله کوي ذالکم الله ربي دا الله د استاد زما رب دی هم پاغه باندې ما توکل کړی دی او ماغه ته به زه واپس کېږم نه غته زما رجوع ده فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې دی جعل لكم من انفسكم ازواجا ګرځولي دي تاسو د پاره تاسو د نفسونو نه تاسو جوړي ومن الانعام او د سارون ازواجا هم جوړي نه ناري نه نر او ماده يزرعكم فيه پیدا کوي تاسو الله په دې رحم د مندو کې ليس كمثله شيء نشته د پشان د دې د مشابه څه شی او د الله سميع او بصير دی له مقاليد السماوات والارض دې الله د پاره چابيانې د خزانو د اسمانونو دی او د ځمکې دی پراخه کوي رزق چې د چا د پاره وغواړي او کمی رزق چې د چا د پاره وغواړي یقینا دا الله په هر څه باندې علم لري شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك مقرر کړی دی ستاسو د پاره شروع کړی د ستاسو د پاره د دین هغه طریقه ما هغه طریقه وصا به چې وصیت کړو په دې سره نوح نوح علی السلام والذي او اغس اوحینا الیک چې وحی شوی د تاسو نه دا قران وما او اغس وصینا به چې وصیت کړو موږ داغي ابراهیم ابراهیم علی السلام ته و موسی او موسی علی السلام ته او عیسی علی السلام تر دې خبره ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه چې تاسو دین قائم کړئ او ډلې ډلې کېږئ م په دین کې کبر علی المشرکین ډیر سخت ده په مشرکان باندې ما هغه څه تدعوهم الی چې ته هغه طرف ترابلې الله چې هغه توحید ده الله یجتبی الیه من یشاء الله غورکی منتخب کوي د خپل ځان د پاره خپل ځان ته هغه څوک د خپل بندگانو چې خوښ شي او هدایت کوي خپل طرف ته من هغه چاته یونیب چاغه توجه کوي دا غ اطاعت طرف ته په دې ځکه ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه تاسو دین قائم کړئ د پیغمبرانو د بعثت مقصد داو مونږ چې مخکینی پیغمبران لېګلو نو هغه ته دقه خبره وا او تا ته هم دقه وحی کړی دا او هغه صدا ان اقیم الدین چې تاسو دین قائم کئ دین قائم کئ او ډلې ډلې کېږئ ما دا په خپل را ډله بازی نتیجه د دین د نه قائمولو ده نو که تاسو دین قائم کړو د ډله بازو نه به بچ شئ او که تاسو دین پرې خو دو نو بیا به په خپل منځ کې ډلې ډلې او په مشکل کې باخته نو دین قائم کئ د دین د قائمولو په وجه بستاس وحدت او یواله هم راشي په دې ځای کې یو څو بنیادي خبرې د دې آیت پر اړه کې ځان سره زده کول دي یو خدا چې الله زموږ د ټولو حاکم دی په دې حیثیت چې الله حاکم دی بادشاہ دی رب دی پیدا کونکي دی مالک دی خالق دی رازق دی شارع دی دا ټول خبرې محض منل اس پیدا نه کوي دې حیثیت چې د الله وجود مونږ تسلیم کو او داغه دا ټول حیثیتونه چې دام دی او دام دی او دام دی خو مونږ په دې حیثیت نه مندلې چې هغه زمون حاکم دی زمون حاکم دی او هغه چې څه حکم کوي نو دا به منو یعنی به حیثیت حکمران او به حیثیت فرمان روا د پاره د خپل ځان داسي کنه کله کله مونږ د سعودي عرب حکمران حکمران منو خو د ځان د پاره نه منو مونږ د بل یو وطن حکمران هم حکمران منو چې د بادشاه دی خو زمونږ بادشاه نه دی مونږ دا خبره نه منو نو الله صرف دا نه چې صرف داغه وجود منل دي بلکې به حیثیت خپل حکمران آقا او مالک منل دي چې د مالکم د خالقم زموږ دی او د شارعم دی د چې کوم قانون مونږ ترا کړو دغه قانون په خپل ځان عملا نافذ کول دي دغه د الله منل دي کدا نه نو بیا دې ته د الله منل نه ویل کیږي دویمه خبره دین اسلام د الله دین دی دا صرف دومره کافی نه ده چې مونږ دا تسلیم کو چې دا د الله دین دی دا خبره کافی نه ده مونږ ومنو اسلام د الله دین دی او دا مونږ حق دین دی دا ټول خبره ومنو خدا دین په خپل ژوند کې په خپل ځان باندې عملا قائمول دا دی منل نو کچا دین په خپل ځان باندې عملا قائم کړي نه نو دا دې چې دلک دې چې دین نه مني ځکه صرف منل نه دی بلکې د دې قائمول دي او خپل ټول ژوند د دې مطابق جوړول دي درېمه خبره انبیاء کرام محض د دې دین د تبلیغ د پاره نو راغلي چې دا دین مونږ تر اورسي او بس بیا په قلاره کینی څنګه چې پرويزيان منکرین د سنت وای چې بس د پیغمبر کار داو چې کتاب مونږ تر اورسو څنګه چې یو ډاکی خط راورسي نو هغه بیا دې سره کار نشته چې ته لولیو کنه لولیو ته مطلب ساخلې داغه د دې سره کار نشته دی نو داسې نه ده پیغمبر په حیثیت پیغمبر منل خو هغه چې په کم کار باندې الله مامور کړو داغه د بعثت چې کم مقصد او هغه مقصد پوره کول دي او هغه سدي اگر چې مشرکان به دا خبره بده غني نو مشرکان یقینا د دین قائمول بد غني ته دین منی او د ځان نه پس عبادتونه کې نو تا باندې څه پابندي کو پر نګدي په ګوانتانامو به کوم چې جیلیان ورسول نو مسلې او جانمازونه ول ورکړه او وی چې کتا سو په دې کې سرغبت لري مونږ کوی نو زموږ تر څه پابندي نشته مونږ کوی دین قائمول دی یوازې یو څو عبادت نه دی بلکې ټول دین مکمل قائمول دی دغه د پیغمبر د ژوند مقصد دا الله دین چې کفرې دی او د غیر الله طریقې نه د الله نه سوا د نورو خلکو جوړ کړی شوی دین او جوړ کړی شوی نظام خپلول د الله په مقابله کې ډېر لوی جرأت دی چې یو مؤمن کم از کم دا جرأت نشي کولای چې دی به د الله بنده او قانون به بیا د بل چا مني قانون به د انګريز مني د مؤمن د شان نه دا خبره ډیره لري ده چې هغه به د بل چا د الله د دین او د الله د عدل د نظام نه بغیر د بل چا عدالت تخپل مقدمه ویسي او به تسلیم کی یقینا په ټولو شرکونو کې دا بدترین شرک او بدترین جرم دی چې کوم دی آیت دی آیت پرانا کې ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه وما تفرقوا او دیو ډله بازی نه وکړي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر د دینه پس دیو ته علم راغله او بغیا بینهم د وجد حسد نه په خپل مینس کې او کچرته نه خبره فیصله د عذاب چې مخکې شوی وای نه د تاخير د عذاب ستا د رب د طرف نه الی اجل مسمن تر یو نیټه مقرره پوري لقو دی بینهم نو یقینا فیصله بشوي ود دیو په منځ کې او یقینا هغه کسان چې په میراث کې تور کړه شوی د کتاب یعنی يهود او نصارا من بعدهم رسل دی پیغمبرانو نه وې دي په شک کې منه د دې پیغمبرنا مریب په پریشان کن شک کې دي فلذلك فلذلك یعنی فإلى ذلك نم دی طرف تا هم دی طرف تا فدعو تخلق رابلا واستقم او کلک شپ دی باندې کما امرت څنګه چې تا ته حکم کیږي یعنی یو انچم انچ خو ډیر لوی یو سانتی میټر اخوا دی خو نشي بس ټینګ او کلک په دقه دین پاتې چې څنګه درته حکم کیږي او څنګه درته الله دین درکړی دی ولا تتبع اهواءهم متابداری مکو د دیو د خواهشاتو وقل وای آمنت بما انزل الله ما ایمان راوړې په څه چې الله را لګری دی من کتاب د کتابونو نه او ما ته حکم شو چې زه فیصله وکم د عدل تاسو په منځ کې الله رب زمونږ دی او رب تاسو د زمونږ د پاره عملونه زمونږ د تاسو د پاره تاسو عملونه دي لا حجت بیننا بس زمونږ په منځ کې سم مناظره نشته دی یعنی دې سم مخاصمت او جګړه زمونږ تاسو منځ کې نشته دی زمونږ او ستاسو په منځ کې الله یجمع بیننا الله به جمع کې مونږ ټول د قیامت پر ورځ دې الله ته واپسی دو دې به فیصله کوي والذین یحاجون فی الله او هغه خلک چې جګړه کوي خصومت کوي د الله د دین په باره کې من بعد مستجیب له د دې نه پس چې دا دین خلکو قبول کړي دي خلکو دا دین قبول کړي د دې نه پس دی جګړه کوي حجتهم داحده د دې حجت او دلیل بازی باطل ده عند ربهم په نزد رب د دیو او په دې باندې غضب د الله دی او د دې د فار سخ عذاب دی الله هغه ذات چې را لګلې د کتاب په حق سره والمیزان او میزان را لګلې د دې میزان نه مراد د الله شریعت دی چې هغه د تلې پشان صحیح او غلط حق او باطل ظلم او عدل دا د یو بل نه جدا کوي وما يدريك لعل الساعه قريب او تا ته څه پته ده کې دې شي چې د قیامت ورځ نږدې یستعجل به الذين لا يؤمنون تاجی کې په دې باندې هغه کسان چې ایمان نه راوړي په دې باندې او هغه خلک چې ایمان راوړي مشفقون منها هغه خو ډېر سخت یریږي ويعلمون انها الحق او هغه ته پته ده چې دا ورځ د قیامت حق ده الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه هغه خلک چې جګړې وبره وباسي د قیامت د ورځې په باره کې یقینا په ډېر لري گمراهۍ کې دي الله لطیف دی یعنی مهربان دی په خپل بندگانو یرزق من یشاء رزق ورکړي هغه چاته چې خوښ شي او دا الله قوي دی او عزیز دی من کان یرید حرث الاخرته هغه څوک چې د آخرت د فصل اراده لري یعنی د آخرت د اجر او د ثواب اراده لري په خپل عمل نزيد له فی حرسه زیات بکو مونږ دلره د فصل د د پټې به نورم زیات کو ومن کان یرید حرس الدنیا سوق چې په خپل عمل باندې غواړي ژوند د دنیا فصل د دنیا ور بکو مونږ د د دې دنیا نه نه بوي د لپاره په آخرت کې هیڅ حصہ آیشتره د لپاره څه شریکان شرعوا لهم من الدين چاغوی د لپاره جوړ کړي دي یو د دین نه ما هغه سلم یقدم به الله چې پاغي بن الله دا غي حکم نه کړي ان غیر د دین د اسلام نه بل دین دیول جوړ کړي سوکشتره ولولا کلمه الفصل او کنه خبره د فیصله یعنی د تاخير د عذاب د فیصله نه شوي لقضي بينهم ضرور به فیصله شوه د دیو په منځ کې و ان الظالمین یقینا ظالمان ان مشرکان د دیو لپاره دردناک عذاب دی ویني به ته ظالمان مشفقین چې یریدون کې به مما دا غسنه کسبو چې دیو کړی دی د دې له انجام نه به یریږي او هو واقع بهم او دا انجام خو به دیو ته خامخا رسیږي والذین آمنوا وخلق چې ایمان دی راوړی دی نیک عملونه کړی دی دیو په باغونو د جنت کې د دیو د پاره غسل چې د دیو خوخه د خپل رب خواته ذالک هو الفضل الكبير ذالک الذی یعنی دا ست نعمتونه چې ذکر شو دا هغه دی یبشر الله عباده چې الله زیره ورکی د دې خپل بندگانو ته هغه بندگان چې ایمان دی راوړی او نیک عملونه کړی ځکه دغه اهل دی قل ورته وای نه غواړم زستاسو نه په دې باندې سمزدوري الا الموده فی القربا مگر محبت د رښتې خو غواړم مکنه یعنی تاسو نه زسته محبت نه غواړم څه اجر نه غواړم مزدوری نه غواړم خدا یو مطالبه خو زما تاسو نه حق نه کنه او هغه مطالبه سره چې زما د رښتې خو کم از کم څه قدر وکړي کنه تاسو زما چې څومره رشتہ داران یې دا څومره زما ټول خاندان دی هغه خاندانی او هغه د رشتہ داري محبت خو کم از کم ما ترا کوي یعنی دومره خو هغه اردو کنه دومره غي گزره خو ما جوړيږي کنه دومره فضول خلک او دومره بے مروته خلک خو ما جوړيږي چې تاسو هغه د رښتې خیال هم نه ساتي ومن يقترف حسنه او چا چې وکړه له یو نیکی نزيد له فيها حسنا زیات بکم دلر په دې کې خوبي خواله یقینا الله بخون کې دي او الله قدردان دي شکور قدردان دي بلکې وای دیو ام یقولون افترا علی الله کذبا بلکې دی وایي چې د په الله باندې دروغ تړلې دي فإن یشاء الله یختم علی قلبک نو که الله وغواړي ستا په زړه به مهر ولګي مهر به څنګه ولګي یعنی که ته د ځان نه جوړې نو الله کول شي دا ستا زړه بالکل بند کی خدا چې دا کار تا نه کړی د ځان نه جوړ کړي ويمحو الله الباطل والله ختمي محو کوي باطل ويحق الحق بكلماته او حق حق ثابتې په خپل فرمانونو باندې سیوا د هغوی د ثواب نه نور ول خپل د فضل نه زیاتی او کافران ام د دیو د پاره سخت عذاب دی ولو بسط الله الرزق لعباده او کچرته الله زیات کړي وي فراخ کړي وي رزق د خپل بندگانو د پر د حد نه زیات لبغو فی الارض نه دیو بس سرکشی کړي او پزمکه کې او دیو بغاوت دا دی چې یو مرتبه ته میلاو شي نو د بل غواړي چې د زرګونو نه لک پتی شي نو بیا کروړونه غواړي او چې د کروړونو نه بیا ارب پتی شي نو بیا کربونه غواړي او دې مړیږي نه د یوې مرتبه نه پس به بل غوښته او د بل نه پس به بل غوښته دا د دنیا د ټولو خلکو تجربه ده چې کله ستا مدن په سونو کې نو چې را په زرګونو کې شوې نو خبي چې لزر نو چې شل زره شوې نو خبي چې بیا شل په دې دیر شنو یره وي 50 چې نو خبي نو چې څومره ډیریږي نو دومره د مطالبه او تقاضې مغټیږي چې لاک شنو بیا وي چې دوله کوي او چې دوله کې شنو وي چې اتر لکوي دا ټول دیو به بیا اخر بغاوت کړم په دې کې به لګیو ولکه ينزل بقدر ما يشاء لیکن الله نازلی رزق د دې بندگانو په یو اندازه باندې څنګه چې هغه خوښ شي انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث والله غزاد د چرالېږي باران من بعد ما درست تر دینه قنتو چې خلک مایوس شي او خوري خپل رحمت او هو الولی الحمید هم دغه الله ولی دی حمایت دی او حمید په خپل ستایل شوی قابل تعریف دی ومن آیاته یو د نخو د قدرت دا غنه پیدایش د اسمانونو د زمکه دی او هغه څه چې خواره کړی دی په دې دواړو کې من دابتین د زنده زنده سر د حشراتونه وما وهو على جمعهم اذا يشاء قدير او دا الله د دې په جمع کول باندې کلم چې غواړي قدرت لري وما اصابكم من مصيبه او کله هغه چې ورسیږي تاسو ته مصیبت په بما کسبت ایدیکم دا تاسو د خپل لاسونو کړی دی و يعفو عن كثير او ډیر خو الله تاسو ته معاف کوي یعنی دا تاسو ته چې مشکلات رسیږي څه تکلیفونه رسیږي نو دا تاسو د خپل لاسونو کړی دی خو بل خبرم واوري تاسو د ټولو کړو سزا الله نه درکې په دنیا کې ډیر زیات معاف کی الله خو بعضی ګناهونه باندې تاسو له تنبیه درکې سزا درکې تاسو لګرا بیدار شي وما انتم بمعجزین فی الارض او نه تاسو خلاصې دن کې د الله نه پزمکه کې تختیدې نشي او نشته تاسو لپاره د الله نه سوای څوک حمایتي او مددگار ومن آیاته الجواری او داغه د نخو د قدرت نه کشتۍ دي په البحر په سمندر کې کل اعلام په شان د غرونو یش کچرته وغواړي الله یسکن الريح دا هوا به ادري فیزلل نرواکه د دا کشتۍ بم دغه سی ولاړې ولاړې پاتې شي علا زهره په شاد دي سمندر باندې ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور او یوبقهن یا به هلاک کی دیولره بما کسبو دا کشتۍ به هلاک کی نه غرق به کی په سبب د کړو د جوړ ګناهونو د دیو ويعفو عن کثیر او الله معافی کوي د ډیرو ګناهونو نه پاغه عذاب نه ور کوي ويعلم الذين يجادلون في آياتنا او چې پوه شي هغه کسان چې جګړه کې زموږ پایتونو کې مالهم من محیس چې نشتره دا غوی د پاره هیڅ زیاده پناه فما اوتیتم من شیء نو هغه چې درکړې شوی تاسو څه شی نو ساده سامان د ژوند د دنیا دی او هغه چې د الله سره دی خیر او ډیر غوړه دی او ابقا او پایدار دی د پاره د هغه کسانو چې ایمان راوړ او په خپل رب باندې توکل کوي او هغه کسان یجتنبون کبائر الاسم چې هغه ځان بچی د لوی لوی ګناهونو نه والفواحش او د زنا نه د هغه قبیح کارونو نه و اذا ما غضبوا او کله چې دوی غوسه شي هم یغفرون نو دوی غوسه سکی یعنی غوسه کنټرول کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل په تاسو کې پهلوان سړی هغه نه دی ليس الشديد بالسرعه ولكن ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب پتاسو کې پهلوان هغه نه دی چې هغه یو بل سړی اوچت کې او راخلاصي کې ویړه وي دي ته پهلوان نه وي پهلوان هغه څوک دی چې خپل غصه کنټرول کی کله دله سخت غصه ورشي نو غصه کنټرول کی او کنټرول ځکه پکار دی چې غصه د شیطان د طرف راځي کله چې غوسه راشي نو بیا عقل کار نه کوي وی عقل ته چرته چا ویلو چې په کم ځای کې اوسېږي هغه وی چې زه په دماغو کې اوسېږم هغه وی چې په دماغو کې ته څنګه اوسېږي غوسې ته چا ویلو ته په کم ځای زه په دماغو کې اوسېږم نو بیا ورته چا وی چې خو د عقل ځای دی ته په کې څنګه راځي هغه وی دا بالکل صحیح خبره ده چې دا دماغ د عقل ځای دی خو چې زرا شمه بیا عقل نشي پاتې کېږي بس هغه دغه ځای نه وځي بیا څو پور چې زه یم نو دلته دا ټولې فیصلې د غصې په وخت کې د عقل کارونه نه وي او زمونږ نه غصه وشي خبرې را نه د خولې نه وځي هغه ګډې وډې ووایو چې په خپله پې د هغې نه لږ ساعت پس بیا خپه وي چې غصه سړه شي او غصه ټوله د شیطان د طرفه وي چې څومره غلط کارونه هم څوک وکړي نو د کار د کولو سره سم دی بیا ستومانه وي په چا پسې ټوپک راغستې دی وجدي نو چې څنګه پرې ماشه زور کوي ګولۍ وځي او په سړي ولګي نو فورا دی ستومانه وي او ارسه ختم شوی بیا د له هوش راشي اوس بس کومه با جوړ ته به تختم او ممن ته به زما او کچرته وزیرستان ته به زما او کور به چرته وړم او دا بچی به چرته بیا ما دا د دا سوچ لږ 15 منټه مخکې ول نو شیطان راغلی او غصه راغلی و نو چې کله غصه شي نو په خپل غصه باندې کنټرول حاصلې والذین استجابوا لربهم او هغه خلق چې حکم منی د خپل رب او منځونه قائمي و امرهم شورا بینهم او امر د دیو معاملات د دیو په مشوره باندې چلیږي په شورا باندې چلیږي و مما رزقناهم ينفقون دا غسن دیو ته مورګړي خرج کوي یو بیان بنیادی څه خبره خو هغه وي چې مونږ بیان کړي و ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه بنیادی خبره دغه څو خبره بنیادی ځان سره یاد وساتئ دې ځای کې یو بل اصول بیانېږي او د دې د پارم یو څو بنیادی خبرې د ځان سره زده کوي وړاندې خبره دا ده چې حاکمیت د الله دی اصل او حقيقي حکمران الله دی د دې وجنه د الله قانون به د ټولو قوانینو نه برتر او اوچت قانوني ټول رواجونه او ټولې طریقې او رسمونه دا به د قران د طریقو او د الله د پیغمبر د طریقو تابع وي د شوراګانو فیصلې دي که د اسمبلی فیصلې دي دا ټولې فیصلې که د قران او سنت سره برابر وي خو ټیک ده او که د قران او سنت خلاف وي د دې فیصلو هیڅ حیثیت نشته ده ځکه د قران په فیصله کې د تبدیلی حق هیڅ یو قاضی ته او هیڅ یو پارلیمنت او هیڅ یو شورا ته نشته دی درېمه خبره ده چې کوم انتظامیه هغه انتظامیه چې د اسلامی حکومت نظام بچلای اسلامی حکومت او انتظامی امور دا به د مسلمانانو معتمد او منتخب خلکی او د سم منتخب نه چې د معاشره بهترین خلق به د ټولو نه غوره خلق د دې منصب د پاره اهل خلق زموږ د پارلیمنتونو په شانتي بنئ چې په معاشره کې اهل خلق ډیر شي دي او دی ووټ نشي اغسته بهرال اهل ترین خلق او معتمد خلق به د دې سره بل خبره چې موروثي نظام حکومت استبدادي او جبري نظام حکومت آمریت او ډیکټیټرشپ چې ورته تاسو وایي په اسلام کې د دې هیڅ گنجایش نشته ارغه حکومت ارغه حکمران چې د مسلمانانو د اهل حل او عقد په مشوره باندې نه راغله د دې هیڅ قانوني حیثیت نشته دی د ظالم او د جابر او جابرانه نظام ظالمانه نظام چې هغه د یو کس د شخصیت نه غیر چا پیرګرځي څنګه چې شین شاهیت او بادشاہت او ملوکیت ورته ویل کیږي اسلام د دې قائل نه دی چې کوم غیر منصوص معاملات دي چې د قران او د سنت نه نس نه دی وارد نو هغه کې خو به شورا فیصله کوي خو په منصوصي امورو کې شورا ته د فیصله کولو پارلیمنت ته د غور کولو هیڅ اختیار نشته دی څنګه چې د الله قوانین دي اٹل قوانین دي حدود دي د الله په دې حدودو کې هیڅ یو پارلیمنټ ته د دې حق نشته دی هغه پارلیمنټ چې د الله د قانون او د الله د کتاب په حدود باندې بحث شروع کی دا د الله باغی پارلیمنت دی دا ټول پارلیمنت مرانول پکار دی دا ټول نظام درهم برهم کول پکار دی ځکه دا لوی بغاوت دی چې خلک راجم شي او مسلمانان راجم شي او دا الله په قانون باندې په اٹل قانون غور شروع کی چې دا ومنو کنه تبدیلی پکې وکړو څنګه کو کدا کینسل کو کټی کو کنه جاری کو په څه طریقه دا د ټول نه لوی او عظیم بغاوت دی چې د کم بغاوت چاته حق نشته دی همدغه شان اطاعت امیرم مشروط دی د الله د اطاعت سره د قران او د سنت د فیصلې لپاره که امیر د دې اطاعت کوي خدا امیر دی د خبره به منل کیږي هیڅ چا سره دی اختیار نشته دی نه دا د یو جماعت امیر تشته دی او نه دا هډ اف دی سټریټ تشته دی دا حکم دا اختیار چې هغه دی د الله یو قانون بدل کی دا الله فیصله درت کی اگر کدا فیصله د قران او سنت خلاف یو د ددا بچلیږي پینځمه خبره یو آزاد عدلیه جوړول چې د الله د عدل نظام هغه نافذ کی کله یو بادشاہ او د چپړاسی خبره معامله راشي نو د دوانو یو شان فیصله وشي او د عدل تقاضا ده ده چې دوانو تخپل خپل حق ورکړی شي دا سې نه چې صدر مملکت به د قانون نه مستثنی دته به څوک سویل نشي د به څوک عدالت تر غوښته نشي دا د الله قانون نه ده دا د عدل خلاف خبره ده دی به څومره ظلمونه کوي دی به څوک عدالت ته نشي راغوښتی همدغه شان زموږ سره خو مثالونه را سره دي د قاضي شریح په عدالت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم ولاړ دی او یو عام سړی ولاړ دی صرف قاضي شریح امیر المؤمنین توای حضرت علی امیر المؤمنین دی چې تاسو تشریف کړئ کې نه پر کرسي باندې د امیر المؤمنین چې راشد ظاهر خو د قاضي خو ماته هڅ سړی دی خو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا جوړم بنې بے انصافی ده دا چې ما ته وی چې کین نو دا ټول نو بنې تا بے انصافی وکړه ده مشورې کول د پولیس نظام څنګه جوړ کو د فوج نظام څنګه برابر کو همدغه شنډاک خانې څومره جوړې کو سړکونه څنګه جوړ کو دا چې کوم تمدني نظام دی یا سیاسی نظام دی چې پاره کې د الله د طرف نه منسوسی احکام نشته دی نو دا اختیار دی اسلامی حکومت ته پارلیمنت ته او شورا ته د دې لپاره یو ښه سیستم برابر کړي دغه دا معاملات به په شورا چلیږي خو شورا ته د دې اختیار نشته چې د الله قانون راواخلي او په هغې غور شروع کړي فورا دا شورا د الله نه باغی ده او د دې اطاعت کول په مسلمانانو باندې لازم نه دي بلکې لازم پدار چې د دې شورا او د دې پارلیمنت نه بغاوت وکړي وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي او هغه خلک چې کله ورته سل ظلم او زیاتې پیوشي هم ينتصرون نو دیو بدل اخلي یعنی د مؤمنانو شان دا دی چې دا به اسلام دړو نه دی نه د خلکو د پاره چې څوک بل مخله یو څه پیړه ورکړي دی به تر بل مخ ور مخامخ کی چې زه دې ته مس پیړه را خلاص کړم زه به صبر کوم بلکې دیو بدل اخلي وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدلا د بدی بدیلا پشان داغي فمن عفا خو چا چې د چا زیاته معاف کړه په مؤمنانو کې دنه خبره ده واصلح او اصلاح وکړه په عفو باندې فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر وغچا چې بدل واغستو بعد ظلمه رسل ظلمنا دقه خلق دي چې نشته په دیو باندې بیا هیڅ لار یعنی دل بیا څه سزا او مؤاخذه نشي څوک ورکولای انما السبيل على الذين يقينا حرج لار او حجت په هغه کسانو دی چې ظلم کوي په خلکو باندې او زیاتې کوي په ځمکه کې په ناحق دغه خلک دی چې دوی لپاره عذاب دردناک دی ولمن صبر او غفر او هغه چا چې صبر وکړ نو بدلی و نه غستو او معافي وکړه ان ذالک من عزم الامور نو دا د حوصلې د کارونو نه دی دا د ډېر لوی مړانې کار دی و ما یذلل الله هغه څوک چې گمراه کوي هغه الله پاک نو نشته د لپاره هیڅ څوک حمایتي دغه نه پس ان دغه گمراه کول نه پس وترى الظالمين ویني به ظالمان کله چې ویني عذاب د قیامت پر ورځ نوای به آیشته الا مرد من سبیل د واپسې تلار دنیا ته وتراهم ویني به دیو لره چې پیش کول کیږي به دیو په ور باندې علیها پر ور خاشعين من الذل دیو به یریدون کی د وجد ذلتنا ګوري به دیو من دی ورته من طرف خفي پټ پټ د پټ طرف نه چوپی نگاه چې ورته وایي وقال الذين امنوا او وای دا کسان چې ایمان راوړل یقینا خاسرین تاوانیان خو هغه کسان دي چې تاوان کړي د خپل ځانونه او خپل اهل او عیال یوم القیامت د قیامت په ورځ خپل ځان او خپل اهل او عیال د قیامت پر ورځ جهنم ته ولېږو دغه تاوانیان دي خبردار یقینا ظالمان په دایمي عذاب کې وما كان لهم من اولیاء او نه به د دیو د پاره څوک دوستان چې د دیو مدد وکړي د الله نه سیوا او هغه څوک چې گمراه کې غلر الله نو نشتره داغه د پاره هیڅ لار طریقه استجیبوا لربکم تاسو قبول کړئ دعوت د خپل رب د دینه مخکې چې راشي تاسو ته غورز لا مرد له چې داګه د پاریس واپس نشته من الله د الله تر طرفه مالکم من ملجئ نشته تاسو د پاره هیڅ زیاده پنه په دغه ورځ باندې نه بوی دا غوی د پاره حال ته وما لکم من نکیر نبوي تاسو د حال بدلولو والا څوک چې دا حالت هم بدل کی فإن أعرضوا کچرته دی اعراض کو د قبلولو نه نو نه لګلې ته موږ په دې باندې حفاظت کوونکې نگهبان نشته پتا باندې مگر رسول دی و إنا وبيقینا موږ اذا ازقنا الانسان منا رحمه کله چې وروسه کو موږ انسان ته د خپل طرف نه رحمت فرح به هذه پاغي خوشاله شي وان تصبهم سيئه نو کچرته تکلیف ورته ورسی بما قدمت ايديهم په سبب د دیو خپل کړو چې دیو مخکې څه کړی دي فإن الانسان کفور بیا دې ناشکر شي د الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکه د پیدا کوي هغه چې خوخه شي ورکی چې د چاته خوخه شي اناسن زنانه اولاد ويهبو چاته چې خوخه شي ورکی الذکور نارینه اولاد او یزوجهم ذکرانن او چاته چې خوخه شي نو دواړه ورته ورکی ذکران او اناث نارینه او زنانه دواړه اولاد ورکی ويجعل من يشاء عقيما او ګرځي هغه څوک چې خوښ شي شنډې نو دا اولاد ورنک انه علیم قدیر یقینا دا الله علیم دی او قدرت والا دی وردیس نه چې دی چاله نشي ورکوله خدای علیم دی پته دا ورته چې چاته څو ورکول مناسب دي او نه دي مناسب دي یو بشر لره ایو کلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله پاک الا وحیا مگر د وحی په ذریعہ یو دا چې الهام ورته وکي اشاره ورته وکي او من وراء حجاب یا د پردې نشات سره خبرې وکي او درې مطریقه او یرسل رسولا یا راولږي خپل استاد رج فرشته فیوحي باذنه نو وحي وکي دی پیغمبر ته دغه په حکم دا درې طریقې دي ما یشاء هغه څه چې خوښه انه علی حکیم وکذالک اوحینا هم د قرانګي مونږ ته وحی کړی د الیک تا ته روحا من امرنا یعنی خپل حکم روح د خپل حکم نه په خپل حکم باندې په خپل تعلیم باندې مونږ ته ته وحی کړی دا هم په دې دریو طریقو باندې ما کوم ته تدری مل کتاب ته خو نه پوی دی پس څه شي مل کتاب چې کتاب څه شي دی او ایمان څه شي دی لیکن وګرځو مونږ دی ایمان او قران لره نور رڼا نهدی به من نشاء چې هدایت کوم په دې سره چاته چې زموږ خوښ شي د خپل بندگانو نه و انک لتهدی الی صراط مستقیم او یقینا ته هدایت کې راهنمایي کې رابلی نه غلار طرف ته صراط الله الذی لار د الله اغلار چې هغه د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی الا خبردار ال الله تسير الامور خاص الله تعالی ګرځي ټول امور او ټول کارونه سوره الزخرف یعنی حامیم الزخرف مکی سورت ده په ترتیب د تلاوت کې درې څلوېښتم دی په ترتیب د نزول کې درې شپېتم دی د حامیم الشورا نه پس نازل شوی دی موضوع د دې صورت هغه دا ده چې په پورا زور سره او په پورا تاکید سره د قریشو او د اهل عربو د جاهلانه رویو او د دیو د اوهامو او د وهمونو تردید دی او دا غي د نامعقولیت ثبوت دی چې دا د عقل تقاضا نه ده او په دې رویه باندې تنقید کړه الله تبارک وتعالى چې کم څوک د دې جهالتون نو تاسو روباسي نو تاسو پاغه پسې ورپسې شوی یو داغه مخالفت هم شروع کړي په کار خدا وا چې داغه حمایت هم کړي چې تاسو له تیرو رڼا تراولي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله عالم دې په مراد د دې حروف ول کتاب المبین او په کتاب مبین دې زما قسمی ان جعلناه قرانا چې خنن ګرځول دې موږ دې لره قران په عربي ژبه کې دې لپاره چې تاسو د عقل نکار والی پوه شئ په و انه فی ام الكتاب او دا په ام الكتاب کې په لوح محفوظ کې لدینا زمو سره لعلی حکیم بلند مرتبه والده او د حکمت نه حکیم د حکمت نه ډک دی افنضرب عنكم الذکر صفحا افنضرب آیا مونږ پریدو عنكم تاسو نه ذکر ذکر یعنی مونږ تاسو ته نصیحت نازلول پریدو بندول صفحا یعنی بندول د دې ټول جملې مطلب دا دی چې آیا تاسو نه مونږ بیزار شو او دا د نصیحت درس دا ذکر او نصیحت تاسو ته درکول بند کو په دی وجه صرف په دې وجه ان کنتم قوما مسرفین چې تاسو یې قوم د حد نه تجاوز کوونکی یعنی چې تاسو د حد نه تجاوز کو نو موږ تاسو ته نصیحت درکول بند کو نه دسی نه بندو بلکې درکو دته دا صفحا مفعول مطلق من غیر لفظه ورته وای دی فنضربو د پاره یعنی آیا مونږ پریدو پرې خودل چې پیدا کړی دل را عزیز او علیم ذات هغه ذات الله فرمای الذي جعل لكم الارض دا الله هغه ذات دی چې تاسو د پاره ځمکه جوړ کړې د مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا او تاسو د پاره بلی کې لارې وستري د دې لپاره چې تاسو خپل زویلو ته ورسې هدایت بیا مومي په خپل سفرونو کې والذي والله هغه ذات دی چې را لګري د اسمان نو به قدرین په یو اندازه فانشرنا به نو ژوندې کړې د موږ په دې سره غم مړ کله نه وڅ شوې کله کذالک تخرجون هم دقه به تاسو د قبرون نه راوستل کیږي او الله هغه ذات چې پیدا کړی دی ټول قسمونه ازواج کلها دا ټول قسمونه ګرځولې دي تاسو د پاره من الفلک د کشتو نو د سارونه ما هغه ترکبون چې تاسو په سوريږي یعنی په کشتو باندې په سمندر کې سوريږي او په سارو باندې په وچه باندې سوريږي او په هغه سورلی کوي لتستووا على ظهوره دې لپاره چې تاسو برابر شې دوی په شاګانو ثم تذكروا نعمت ربكم او بیا تاسو یاد کې نعمت در رب خپل اذا استويتم عليه کله چې تاسو باغ باندې سوار شئ وتقولوا دا وای همدا دعا مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورلې ته د خطو خودلې ده سبحان الذي پاک دې هغه هغه ذات سخر لنا هذا چې زمونږ د پاره دا سورلی تابع کړی دا وما كنا له مقرنين او نو موږ د دې لپاره تابع کوونکی و ان الى ربنا لمنقلبون ويقنا من خپل رب تر ته واپس کیدونکي یو وجعلوا له من عباده جزءا او دیو ګرځولي د الله د پاره د هغه د بندگان نه جزءا یو حصہ حصہ را دی ول اولاد ثابت کړی دی ان الانسان لکفور مبین یقینا دا انصار انسان کفور دی ناشکر دی واضح ام اتخذ مما يخلق بنات آیا دی الله لیولی د خپل ځان د پاره مما داغه سنه پیدا کړی داغه په خپل بنات لونه و اسفاکم بالبنین او تاسو ته زامن در کړی دي ان تاسو د پاره زامن خوخ کړی دي او ځان له لونه خوخ کړی و اذا بشر احدهم بالانثى بما ضرب للرحمن او د دوی خپل حالت دا دی چې کله زیره ورکړه شي دیو ته په هغه سبانه چې دوی د رحمان د پاره بیانې یعنی دوی د الله د پاره لونه ثابتې نو کله خو چې دیو ته زیره ورکړه چې ستا لور پیدا شوې ده ذل وجهه مسودا نو وګرځي مخ د تکتور د غصې نه او د خپګان نه او هو کظیم او د دکی د غم او د غصې نه چې لوري پیدا شي او د سوي او من ينشأ یعنی ا حمزه استفهام د آیا هغه څه پیدا شو زما د پاره ينشأ فی الحلیه چې داغه تربیت کیږي په کالو کې زنانو ظاهره خو د کالیو خو زینت او خواهش او په جامو کې هغه لویږي او داغه تربیت کیږي نه همیشه داغه د پاره خلک کالی جوړي او خسته جامې جوړي د دا و چې بس د دې دغه زما لپاره پیدا شو لور پیدا شوې ده او هو په الخصام غیر مبین او دا په خبرو کې په بحثونو کې او په جګړو کې خپل بیان نشي کولای خپل د کمزوري د وجنه لکه په جګړه کې ما سره سره ایسته نشي غسته د قبایل او د عام خداوي کنه زنانه خو د میراث نه بالکل محروم دي او دلته کله کله ماشومان هم پکې محرومي وای دا ټوپک چې څوک نشي ترول نه په میراث کې حق هم نه رسی نو دا د دیو قول دی بعض دې کې په تفسیرونو کې او بعضی تشریحاتو کې به تاسو دا موري چې ویدا د الله خبره ده چې آیا زما د پر هغه ثابت چې هغه په کالو کې تربیت کیږي او په جامو کې تربیت کیږي دا خبره صحیح نه ده سیاق د کلام سره دا خبره چې دا تفسیر ده الله نه ده بلکې دا د دغه کس تفسیر ده چې خبره را روانه ده چې زیره او تور کړه چې لور دې پیدا شوې ده نو مخې تک تور شو د غصې نډکی او وای زما لپاره هغه څوک پیدا شو چې بس هغه ته به کالی اخلم او جامې به اخلم زما د هیڅ کار به نه دا د اهل عربو تفسیره ده په دې باندې او دا غنه پس فرمای وجعل الملائکه الله فرمای او دیو ګرځولې دي پرشتي الذين اغه کسان هم عباد الرحمن چې هغه د رحمان بندگان دي اناسن جنکی زنانه وقالو لو شاء الرحمن او دی وایي که چرته خوخه وي د رحمان نو موږ به عبادت نه کړ د پرشتو نشته لري دیو د پاره په دې باندې څه علم نه دی مګر اټکلیان دي ام اتیناهم کتابا آیا دیو ته ورکړه د موږ کتاب من قبله د دینه مخکې مخکې د قران نه فهم به مستمسکون نو هغه په دې دیو په دې باغې باندې کله کې منګولې لګولې دي بل قالو بلکې دی ویل یقینا موږ مندل دي خپل پلاران علی امه په یو طریقه باندې او موږ دا غوي په نقش قدم باندې اقتدا کو مقتدون اقتدا کوونکي روان یو وکذالک هم دقه رنګ ما ارسلنا من قبلک فی قريه نه لګلې موږ ستانه مخکې په یو کلی کې يرون کې مګر ویلیو هغه مترفون چې هغه مالدار خلکو ان وجدنا اباءنا مونږ مندل دي خپل پلاران علی امه په یو طریقه باندې په یو دین او مونږ دا غوي په نقش قدم باندې روان یو په غوي په اقتدا کوو قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه آباءكم پیغمبر ورته ویلو چې آیا اگر که زرا ما راوړی تاسو ته ډیر په هدایت ډیر ښه هدایت داغه نه ډیر صحیح او ټیک خبره دا غسن تاسو بیا مونږ تری پاګه باندې خپل پلاران قال وغوی وی یقینا مونږ پاګه سبا چې تاسو پر علی ګل شوی کافران انکاریان یو انتقام واغستمره دیونه ته وګوره سرنګ وان جام د دروغجن ګړونکو دې ځای کې د ابراهیم علی السلام واقع او تاریخي واقعات دي د تاریخ پر رڼا کې د شرک د دې داوی تردید دی کم چې دیو د خپل پلار او د نیکه میراث غنو نو د دیو نیکه خو ابراهیم علی السلام دی او هغه ته خپل نکام وی نو دغه ستاسو نیکه خو مشرک نه خو موحد او یاد کا وخت ویلو ابراهیم علی السلام خپل پلار ته خپل قوم ته اننی براء مما تعبدون یقینا زه بیزار یم د هغه سره چې تاسو د هغه عبادت کوئ الا الذي مگر هغه ذات چې زه پیدا کړی یم په انه سيهدين هغه به ماته هدایت را کلار براته وخی وجعلها او وګرځول موږ دی لره کلمه باقیه فی عقبه یو کلمه چې باقی پاتې وداغه په نسل کې یعنی دا توحید کلمه لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی دې ته واپس شي توحید دې کلمې ته بل متعت هؤلاء بلکې فائدہ ور کړو ما یعنی ما دا لوی لوی خلک به یادول ولید ابن مغیره به د مکې نه یادو همدغه شان حبیب ابن عمر ابن عمر الثقفي به د طائف نه یادو یاد چې عروه بن مسعود یو سړی دا به یادو دا نمونه به غسته دا غټ غټ خلک دی مالدار مالدار خلک دی په دیو باندې ولې را نازل نشو اهم یقسمون رحمت ربک الله فرمای ای دیو تقسیم ایستا د رب رحمت النبوت مون تقسیم کړل دیو په منځ کې دیو معیشت په ژوند د دنیا کې او اوچتی کړی دی مونږه دیو په یو بل باندې بعضهم فوق بعض په یو بل باندې درجات درجه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا دې د پاره چې د یو بل ندیو کار والی د یو بل تعاون حاصل کی او یو بل نه خدمتم واخلی کدا ټول الله یو شان پیدا کړی وي او دا هر چاته یو شان مال او دولت ورکړی وي نو په دنیا کې چې هر سړی خود کفیل وي او د هر چا صلاحیتونه یو شان وي او مالی وسایل هم یو شانتي وي نو چا به د چا بل څه کار نه کوو بلکې هر سړی به ځان ځان لو او کله چې انسان ځان ویني چې زه مستغنی یم کله کله چې ما هیڅ چاته حاجت نشته نو په دې کې یو زبردست بدمعاشي راشي یو نشه پکې را پیدا شي او چې کله ته پته ولګي یو سړي سره ډېر سخت مخالفت رواني او ډېر سخت داغه خلاف وي خو چې کله د ته پته ولګي زما او ته حاجت راغې نو چې د حاجت خبره راشي نو فورا د طبیعت نرم شي او غصه سړه شي نو دغه شان دلته الله فرمایي د دې لپاره چې یو بل نه خدمت هم والي یو بل نه تعاون هم واخلي دا د الله نظام دی چې الله جوړ کړی دی څوک مالدار دی او څوک غریب دی نو مالدار ته د غریب حاجت دی او غریب ته د مالدار حاجت دی او دا ټول یو سیستم روان کړی دی ورحمت ربک او رحمت دربستا چې هغه جنت خیر مما یجمعون غره دی دا هر غسنه چې دی جمع کوي ولولا ان یکون الناس امه واحده او کدا یره نه وي چې دا خلک به ټول په یو ډګر باندې روان شي په یو لار به روان شي یعنی کافران بشي لجعلنا لمن یکفر بالرحمن دیو دا دنیا خبرې کوي چې دا دنیا د کامیابی ضمانت دی موږ ته دنیا را کړی شوې ده نو موږ ډېر ښه یو ځکه دنیا را کړی شوې ده نو الله فرمایي چې که چېرته دا یره نه وی چې دا ټول خلک به په کوپر پسې روان شي اگر چې ټول به نه روانېږي څه به پکې پاتې وي خو اکثریت به روان شي نو ما به څه چل کړی و دا دنیا داسې بې قدره شی دی زما سره جعل لجعلنا نو خامخا ګرځولي به مونږ د پاره د هغه چا چې کوپر کوي په رحمان یې د انکاریان دي لبیوتهم د دیو د کورونو د پاره سقفن چتونه من فضه د سپینو زرو دومره مال به مور کړو دا خپل چتونه به د سپینو زرو جوړ کړیو و معارج او دې ته چې کوم پوړی ختلې دي علیها یظهرون چې په دې پوړو دی وبره خيږي دا هم د سپینو زرو وي ولی بیوتهم ابوابا او د دیو د کورون د پر به دروازې هم د سپینو زرو جوړ شوی وي وسرورا او تختونه به وي علیها یتکئون چې پاغي دی تکیاګان لګي دا هم د سپینو زرو وي و زخرفا او د سرو زرو بموي دا ټول سيزونه به د سرو د سپینو ما جوړ کړیو ولی بویو وان وان كل ذلك او ندی ټول دا ټول سيزونه چې بیان شو لما لما بمعنى ده الا ده الا متاع الحیات الدنیا مگر سامان د ژوند د دنیا ده والآخرة عند ربك للمتقين دا د دنیا ژوند دی دیو ته مبارکي آخرت او د آخرت خ انجام دا دې د متقیان د پرستا د رب سره و مې یعش وغه څوک چې واوړي عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان نه نقید له شیطان مقرر مقرر کو مسلط کوم د د پاره او شیطان په هو له قرین او د ملګری و انهم لا یسدونهم یقینا دیو منکی دیو لره د عن السبیل د هدایت نه و یحسبون انهم مهتدون او دیو دا ګمان کوي چې موږ په هستی د لار روان یو تر دې چې راشي دیو ته راشي جو مونږ ته نو قال بیا دا کافر وای یا لیت بیني و بینک بعد المشرقین د دې خپل ملګری ته بیا وای کاش زما ستا په مینس کې د مشرق او د مغرب فاصله وي فبئس القرین ته ډیر بد ملګری وختی اوس په آخرت کې ورته وای ولا ينفعكم اليوم او الله بو فرمای هرگز به تاسو ته پیدا در نه کی نن ورځ اذ ظلمتم هغه وخت ظلم په دنیا کې کړی دی انکم فی العذاب مشترکون په عذاب کې بوس ټول یو ځای آیت اورول شي کون ته یا هدایت کول شي ړون ته لار خودل شي او هغه څوک چې وی په گمراهی ښکارا کې فإما نذهبن بك نو کچرته مونږه بوزو تای نه مړ کوتا فإنا منهم منتقمون نو ستا وجود ولا ضروري نه مونږ به دیونه بدل اخلو یا او خایو مونږ ته ستا په ژوند کې هغه چې مونږ دیو سره وعده کړې د عذاب فإنا عليهم مقتدرون نو یقینا موږ په دې باندې طاقت لرو فاستمسک بالذي اوحي اليك نو کله کې منګولې ولګو پاغه سجتا ته وحی کیږي انک علی صراط مستقیم و انه لذکر لک یقینا دا استاد پر عزت دی ذکر دی یا عزت دی استاد قوم د پر زر د استاد نه تپوس کیږي واسال من ارسلنا من قبلک من رسولنا او تپوس وکړه چانه چې لګلیو مونږه ستانه مخکې د خپل پیغمبرانو نه آیا ګرځولې دي مونږ سوا د رحمان نس الها یعبدون چې دا غوي عبادت کېدنه مخکې څه خبره و ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ويقمن لګل موږ موسی عليه السلام د خپل آیاتونو سره فرعون ته او داغه سردارانو ته فقال ما غورت ویلو اني رسول رب العالمين یقینا ز رسول د رب العالمين یما فلما جاءهم بآياتنا کله راغه غي دیو ته زمون په آیاتونو باندې دیو ور پورې خندل وما نريهم من آية او نخا مونږه یو نخا الا هي اکبر من اختها یعنی دوی ته کوم نخې مونږه را خودلې وي نو یو نخه د بلې نه غټه وا من اختها د دې چې مخکې کوم راغلی و دا غینه غټه نخه بم ورکړه او نیول مونږ دوی په عذاب باندې د دې لپاره چې دوی واپس شي وقالو دی ویل یا ایها الساحر چې عذاب به پراغه د سمر عذابونه چې بنی اسرائیل باندې راغلیو نو دیو به موسی علی السلام ته خطاب کو سبه ورته وی یا ایها الساحر ای جادوګره دا دومره بدبخت قوم ادع لنا ربک او غواړه د خپل رب نه زمونږ د پاره بما عهد عندك په هغه سبب چې تا سره هغه وعده کړې ده یعنی وعده ته تا ته چې کوم منصب درکړې چې دعا دې قبلې اننا لمهتدون موږ به مؤمنان ایمان براوړو نو کله چې موږ لرو کو د دیونه عذاب نو اچانک دی په وعده ماته ولا او आवाज وکړ فرعون په خپل قوم کې ویل ای زما قوم آیا نشته زما لپاره بادشاہي د مصر او دا نهرونه بهیږي لاندې قصرونو زمانه افلا تبصرون آیا تاسو زما د حکومت نه نه آیا بلکې زه غوره یم من هاذا دزنه الذي هو مهین چې د حقیر د کمزور دی ولا یکاد یبین او د خپل بیان هم نشي کولای نو ولې ناراضي په دبانې اسوره من ذهب یعنی ولی نور کړی کیږي دته بنگړی د سرو زرو چې دته د سرو زرو بنگړی په لاس وې کنګن او بل او جاء معه الملائکه چې د سره پرشتي پاردل کې راغلي مقترنین یوځه د د پاردل کې پرشتي راغلي چې دا پیغمبر دی زه چې رواني مچتن ما سره لخر را سره نو زما دی اسمان بادشاہ چې زمکه دی بادشاہ ته پیغمبر را لېګ نو په د پاردل کې پروتوکول ټول هغه طریقې نه ورته چې تاسو سره راغلي وي فاستخف قومه نو قوم سپکو غنو په اردو کې پښتو کې موږ وایي قوم یې بیوقوف جوړ کو فاطاعوه نو د هغوی د د تابعداري شروع کړه انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا قوم فاسق فلما اسفونا نو کله چې موږ غوسه کړو انتقمنا منهم موږ د دیونه بدل واغستو فاغرقناهم اجمعين نو ټول موږ غرق کړل فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين نو ګرځول موږ دیولره پېښرو او عبرت د پاره د نورو ولما ضرب ابن مريم مثلا او کله چې د ابن مریم مثال بیانېږي اذا قومك منه يسدون نو ستا قوم دغه وخت کې چغې شروع کی د ابن مریم مثال بیانې کی چې هغه د الله پیغمبرو نو دیو پورن بل خبره دی جوړه کی وای ته د ابن مریم خبرې مونږ تکې نو هغه خلکو خدای جوړ کړو نو دا زمونږ بوتان خدي کاغه خو ته زمونږ د بوتان ولې نه منې حالان کې خبره خو بل ده وقالو الهتنا خير او دی وی آیا زمون الہ غوړه دی ام هو یا دغ عیسی ابن مریم ما ضربوه لك الا جدلا الله فرمای ته خو دې نه بیان د دوی چې څنګه مطلب اخلي نه بیانې تا د پر دا مثال مگر د جګړې لپاره بلکې دا د قوم جګړالو ان هو الا عبد نو دې مگر یو بندو انعمنا علیه چې موږ په دبانې انعام کړو ګرځول موږ دلره مثلا عبرت لپاره د بنی اسرائیل ولو نشاو کجر زمګه خوخه نو ګرځولې به موږ د دیو نه جوړې کړې به موږ د دیو نه پرشتي د دیو په ځای به هم پرشتي را لګري وي په ځمکه کې یا خلوپون چې هغوی به د جانشینۍ کار کولی نو که موږ پرشته پیغمبر را لګري خلک به هم پیغمبران د دا عام خلک به هم پرشتي وي بیا و انه لعلم للساعه دا عیسی ابن مریم خدا نخد قیامت ده فلا تمترن بها نو ته په دې باندې مش په شک کېږي او تابعداري وکړي زما هاذا صراط مستقیم ولا يسدنكم الشيطان ومن دې کې تاسو شیطان یقینا دا تاسو د دین د الله نه د تاسو منه نه کی دا تاسو ښکار دشمن دی او کله چې راغی عیسی علی السلام په دلایل سره ناغوی قد جئتکم بالحکمت یقینا راغلم تاسو ته په حکمت نه په نبوت او دې لپاره چې بیان کوم تاسو ته بعضی هغه چې تاسو په کې اختلاف کوو نو ویریږي د الله نو زما خبرو منئ یقینا الله رب زما دی رب تاسو له عبادت وکي دا د نیغلاره فختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کو دې ډلو په خپل مینس کې فویل للذین ظلموا نو هلاکت دې د پاره دغه کسانو چې ظالمان دي من عذاب یوم الیم د عذاب د غورځي دردناک نه آی انتظار نه کیدو مګر د قیامت چې راشي دیو ته اچانک او دیو بنه پویږي دوستان په پاغه ورځ د یو بل دشمنانی مګر نه متقیان اے زما بندګانو نه نشتره څه خوف په تاسو باندې نن ورځ او نه په تاسو غمجنې الذين امنوا بآياتنا خلق چې ایمان راوړل زموږ په آیاتونو دیو مسلمانانو تابعدارو ورته به ویل شي نه نوځي جنت ته تاسو تاسو بیبیان او جوړې تحبرون تاسو به خوشاله تاسو استقبال وکيږي یطاف علیهم بصحاف ګرځول کیږي به دیو باندې هغه رکیبیانې من ذهب د سرو زر او اکواب نو ګلاسونه او په دې کې به د جنت کې به د دیو د پاره چې د دیو نفسونه غواړي او د دیو د سترګو یخواله او لذت او تاسو به پدې کې همیشه او دا جنت دې چې په میراث کې ورکوم مونږ دې لره په سبب د عملونو تاسو تاسو ته لکم فیها فاکهه کثیر تاسو د پاره پدې کې ډېر میوې د دینه به تاسو خوري یقینا مجرمان په عذاب د جهنم کې همیشه نه به کمیږي د دیونه او دیو په دې کې نه امید پراته او ظلم نو کړی مونږ د دیو سره لیکن دیو په خپل ځانونو ظلم کو و نه د دیو باواز کی یا مالکو اے مالک د جهنم دربان ته باواز کی لیقضی علینا ربک ستا رب دې په مونږ باندې فیصله وکړي نو چې مونږ مړ شو قال هغه به ورته وایي روایت کړه چې زر کاله پس به ته جواب ورکي انکم ماکسون تاسو به دلته یې لقد جئناکم بالحق یقینا راغلی مونږ تاسو ته په حق لیکن اکثریت اکثریت تاسو د حق د پاره بد ګڼون کړي ام ابرم آیا دیو د اقدام فیصله کړې ده سازش کړې ده امرا د یو کار فإنا مبرمون نو مونږ هم محکم کوونکي یو خپل خپل تدبیر لره ام یحسبون آیا دیو ګمان کوي ان لا نسمع سرهم چې مونږه ناور د دیو دا پټ مشپټ د دیو نجواهم او مشورې د دیو رازونه او مشورې بلکې زمونږه استاد د دیو سره دی لیکي قول ورته وایي کچرته وی د رحمان د پاره بچي نو زبا اول دغه عبادت کوونکی وي پاک دی رب دا پاک دی الله چې رب د اسمانونو د زمکه دی رب د عرش دی دا غسنه چې دی ولا بیانې نو پرې د دیو چې دیو مشغولي او لوبي کوي تر دې چې دیو ملاو شي د هغه ورځ سره د کوم دیو سره وعده شوی ده وهو الذي في السماء اله او دا الله دې چې په اسمان کې اله دې په ځمکه کې دغه اله دې او دا حکیم او علیم دې او برکت والا دې هغه ذات چې هغه د پر بعد شهید اسمانونو د ځمکې د وخت چې د دې دواړو په منځ کې دي او د سره علم د قیامت دې هم د تاسو واپس کیږي ولا يملك الذين يدعون من دونه او اختیار نه لري هغه کسان چې رابلي دي د الله نه سیوا د سفارش الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې گواهی د حق وکړي کلمه د توحید ویلی او په دې عمل کړي وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم او کته دیونه تاسو کې چا دی پیدا کړي نو خامخ دی بوای چې الله فانا يفكون وقيله او د رسول د دی وینا قسم چې د دی بوای اے زما رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون